زما د اس د پاره تشي د هوسۍ دي د هوسۍ په شا د نري نري تشي دي اې تل ام تشو ته وایي اې تل خاسره کشحه محبحب دا په تشو کې لغات دي په تشو کې لغات دي. وير خاو سرحاني منډه وله د شرمښ د بچي ده پړق د تيوې نيسته واسې ته سوال کوي وساقا نعامت پنډی وله د شتر مرغ دي وير خاو سرحاني منډه وله د شرمښ د بچي ده وتقريب تدفلي ټوپونه د ګيدړ د بچي په شان وي. ټوپونه یې په شا ته د ګیدړ د بچي دي، منډه یې په شا ته د شرمښ د بچي ده، پنډۍ د شترمرغ دي، تشې د سوی دي. یو شترمرغ چرته لیدلی دی چې اوږدې پنډۍ یې دي، دا نور مې څه نه دي لیدلي. مقصد دا دی چې پړانګور دی، پنډۍ اوږدې دي او منډه چې وایي داسې وزیږ دي. لکه د بوغمې غوی د جيمي. پويق تصغير د پوق دی، لږ اوچت د ځمکې نه، لږه اوچته د ځمکې نه. ذاپين صفت د پټ موصوف دی، بزن بن ذاپين، بزن بن ذاپين. ګڼه لکۍ، ګڼه لکۍ پېژنئ؟ چې دا لکۍ د حيوان ده او د هډوکي دې طرف ته او دې طرف ته ترې ګڼ ايښتی، نو دا ډونډاکی پټکلی دا. په کوم ځای چې لکۍ پرته وي، بیا یې مکمل پټ کړی. کوم حیوان چې خواري، نو دا لکۍ اختې هم ختم شوي او د سینارۍ غونته وي، نو چې په کوم ځای پرته وي، هغه یې نه وي پوره پټ کړی. خو چې حیوان چاق وي، لکۍ مضبوطه وي، نو د لکۍ د هډوکي دواړه طرف ته هم اخته ډېر وي، نو هغه غونډه لکۍ چې په کوم ځای پرته وي، هغه غونډ ځای پټ کړی. بذاپن، بذن بن ذاپن، په هغه لکۍ باندې چې ګڼه ده د ښتو نه، ډېرې ښته پرې ولاړ دي. فویق الارض، لږه اوچته ده د ځمکې نه، ولې چې په ځمکه لګي خو بیا خو خړه کېږي د دوړو او د سخا والي نه، بیا خو کله دا لکۍ راوچته کړي ډز شي د سړي ملا ووهي، د شاته سړي ملا ووهي. نو جامې خيرنې کړي، نو دا بيا ښه صفت نه دی چې دومره اوږده چې په ځمکه لګي، نه لږه د ځمکې نه اوچته ده، پوه شوې، چې حيوان لکۍ په ځمکه لګي، نو سخاوالي به پسې نښلي که نه، نو بيا دا لکۍ اوچتې را اوچتې جو تارې به هم کوي، نو انسان خو خرابوي، سخا کوي، او کله دا لکۍ اوچته کړي، ملا يې ووهي د سړي چې شاته سړی سوري، هغه به سخا کوي، نو په ځمکه نه لګي، د ځمکې نه لږه اوچته ده. او مدا کو عروسین غرګی د خوشبوی د ناوی واده سړی کوي او ناوی له خوشبوی جوړوي نو د هغې چې کوم غرګی دی هغه ته مداک وایي او مړغوني چې په کوم غرګي ټکی هغې ته سلایت وایي. اوس موږ په نور نه خبر موږ خو خوشبوی جوړول د څه نه به جوړیږي پته نه لګي موږ ته پته نشته پوه شو په ښه عرب ډیر بدو نه حضرت عائشه تنها به نبی اسلام خوشبوی جوړوله کیدې شي دا مواد به راټولول سرات په عربی کې ملا ته وایي السرات المتن المتن الزهر الزهر البحال ته به وایم لا د دې اس قایما په دې حال کې چې ولاړ یي لدى البیت په خوا د کور کې مداک عروس کاڼی د خوشبوی د ناوي دی کاڼی د خوشبوی د ناوي دی او صلایت حنظلي یا خو کاڼی د مړغونو دی هغه داسې چې کلک کاڼی رجینه او مئینی زږنه یی کوم کاڼی چی څه پی تکیه خوابه کلک می او مئین به می کنه داسی چه د دینه پکی څه ونه رژی نو داسی دا ملا اواره او مئینه ده اواره او مئینه ده مقصد دا شو نو دا چاک دی کنه چه خواری خو بیا هډوکی هډوکی دی چکدره استاذه. عصارة حناء بشيب مرجل، حنا په عربۍ کې نکریزو ته وایي، حنا، نکریزې، عصاره، د نکریزو هغه اوبه، عصاره، د نکریزو اوبه، مرجل، ږمنځ کلي شوي ته وایي، رأس مرجل، سر ږمنځ کړی شوی، پام کوئ! سر ږمنځ کړی شوی، راس المرجل، نحر ملا ته وایي، م سینې ته وایي، هدیات د سارانۍ غواو رمه وي، د سارانۍ غواو ډله او رمه روانه وي، نو چې د سارانۍ غواو ډله او رمه روانه وي، نو د هغې غواو نه او ږمنځ کړی دی او د نکریزو اوبه دې پرتلي نو رنګ کړی دی نو سور ښکاري دقسې د دې اس دا ګرګه سپین دی او د رمې د غواو هغه مخکې غوا او ته ما دا اس ورورساو په نیزه ووالي په نیزه مې ووالي نو د هغو اینې دارې وکړې د ده ګرګس ته نو ګرګس یې تک سور شوی دی لکه بوډا سړی دی او کأن نعاجه ته به وایې هغه مخکنۍ غوا، هغه مخکنۍ غوا را روانې وې د دې رمې داسې ګوري ګوري را روانې وې، ګوري ګوري ډکې ډکې سارانۍ غوا چاقي عذارا دوار پېغلې جینکۍ د دوار بت وې، تا به وایې بجل خېله دغه مخکنۍ غوا پېغلې جینکۍ د دوار بت دي. پي ملا ای موزیلي په هغه پړونو لمن دارو کې په هغه پړونو لمن دارو کې تا به وای د دوار بت جنکۍ را روانې دي بت له را روانې دي او ګور ګور پړوني الف زن التلي لمن دار پړوني لمن دار پړوني ته وایي چې مین ټوټه یو رنګي او لمن یې ورته د بل ټوټې بل رنګ ونته ور ګنډلي د مینځ ټوټه یو رنګ یې او دا لمن یې ورته د بل رنګ ورارتلي داسي دا رسم د پخوا نه دی چې دا خلک اوس قبرون له ځي او په دې ښکته وطن کې دا پړوني جنکو په سر کړي او په پنجشنبې ورځ د زیارت ورځ قبرون ته او په وخت کې هغه نو دا جنک لکه ته به وایې د دوار بت پېغلې جنکۍ دي په پړونو کې ګوري ګوري را روانې دي هغه رمه د اوغواوو شاته پاتې شوه. اس ور روان دی، رمه د غواوو روانه ده. که ستاسو فکر وي دا غواوو کله پخوا به دې خلکو دې غرونو ته په دې ورځو کې ایستلې دا غوا که نه؟ سهار کې بس غونډه رمه روانه وه. امبار بابا څنګه ده پټو ته ځي که نه؟ نو بعضې غواوې مخکې نورې پسې سمې ورپسې نیسي که نه؟ نو په ادبرنا نو اس په رمه پسې دغه شو، نو د اس شاته غوا یې پرېښودې او مخو غواوو ته اس ور ورسېد، د دې لپاره چې مخه ولووي که نه، په ادبر نه دا رمه شاته پاتې شوه د غواوو او دا رمه څنګه وه د غواوو؟ کالجزع په شان ته د هار المفصل بینه چې په مینځ مینځ کې یو قسم مرۍ ټول ښار د یو شان مرو وي، خو په منځ کې بل بل قسم مرۍ وي، بل بل قسم مرۍ وي، لکه د سرو مرو ښار دی، په منځ کې یوه یوه سپینه ده. بجدل، چې دا ښار ارتلی شوی وي، مرۍ د یوې جینۍ ته، مرۍ د یوې جینۍ ته، معمل فی العشیرة مخولي، د ترونو والا یې په دې قبیله کې او د ماماګانو والا یې. لم تزيلي چې د رمې نه جدا کړې شوې نه وې، د رمې نه جدا کړې شوې نه وې. ولې؟ ځکه چې اس دومره تېز د مخکې غواوو ته ورسېد چې د وروستو رمې غواړول خبر هم نه وې چې څه چل وشو، خبر هم نه وې چې بس دې روانې وې. ورسېدو مونږ هغه مخکو غواوو ته او په خوا د دې اس کې وروستنۍ غوا وي، په هغه رمه کې چې هغه نه وي لرې شوي. فعدعد عن بين ثور وناجة دراكا ولم ينزحو بماء فيغسلي فعدا منډه واله دې اس عداء منډه مفعول مطلق تاکیدي په مابین د غوی او د غوا کې، ثور غوی ته وایي، ناجة غوا د په شکال غرمو په دوه ګنټې کې ملا نه تودوله. زمیدار راوځي په پټي کې ناست وي، دوه ګنټې وشي ملا یې لا توده شوې نه وي، وروسته یې ملا توده شي خوله ترې روانه شي او موږ چې هسې پکې لاړ شي فوراً خوله روانه شي ځکه چې موږ په کارونو کې نه یو نو سست یو. نو دا اس داسې اس و چې پی در پی په دې غوا په غوی پسې منډه وکړه او دواړه هم وواله. اس دومره منډه وي چې خولې کېږي که نه، خو دا داسې اس دی چې خولې شوی نه دی چې موږ یې ولمبوو. ګوره داود ظاهري صاحب، انسان چې خولې شي او ونه لامبي نو دا خوله پرې وچه شي، بیا یې دروند ښکاري، نو چې ولامبي نو سپک شي که نه، داسې حیوان هم داسې خو به ده خوله نه وه راغلې چې موږ لمبولی وای. دا مبالغه. فی التبلیغ ده مبالغه فی التبلیغ یا مبالغه فی الاغراق فی الاغراق ده مبالغه فی الاغراق دې ته وایي چې ته دعوه د یو زیادت د صفت وکړې چې عقل یې مني او عرف یې نه مني عرف یې دله نه مني چې داسې غوی د اس دې دومره منډه وکړي او دا دې خولې نه شي عقل وایي کېدای شي دومره کلک شوی تکړه یې که نه چې سخت په سختو کې عادت شوی شوا وریتولو ته وایي. اشویته، غوښه مې وله وریته کړه. باب افعال د پاره د اعطاء مؤخذ یوه معنی دا ده چې ورکړي فاعل د باب افعال مفعول خپله معنی مصدري اشویته، اعطیته لحما للشوایة، غوښه مې ورکړه د پاره دې چې وریته یې کړم. ښه سپي په. پخلی کوو نو اشپزان د قوم شروع شو اشپز پېژنئ پخوونکی چې مزدوران دې پخلي له نیولي او تنخوا ورکوي اشپزان د قوم شروع شو څوک لګیا دي دا څوک لګیا دي په سکروټو د آینې او دا پړپوسان وغیره ږدي یو څوک لګیا دي په سیخونو کې غوښه په اور باندی دغه کوي او چا کټۍ باندی کړی او جلتی پی ده چی شا بسی جلتی پخوی ته وږی شوی ستی نو خلک تقسیم شو څوک یی لغلۍ په اور په سکروټو یی ږدی را ږدی ده غوښه څوک یی په سیخونو کی پیلی له په اور یی پخوی خو په سیخ کی ده او څوک یی په کټو کی لګیا دی دغه کوي پوه شوی فضوالله شروع شو تحات القوم اشپزان د قوم. يکاد الطرف قريب وه چې نظر د سترګو يقصره دونه کوتا وی کوتا شوی وی په خوا د دې اس کې کوتا شوی وی لنډ شوی وی په خوا د دې اس کې څه معنی ده دا اس زما داسې اس و قريب وه چې خلکو زما د اس نه سوا بل چاته نه کتل زما د اس نه سوا بل چاته نه کتل خو د پښو نه به نظر اوچت کو د پښو نه به د سره پورې ته وګورې بېرته به پکې نظر راښکته کړې بیا به وګورې څه که نه کله چې پورته به شو نظر د سترګو په دې کې نو بېرته به راښکته کېده فبات علیه سرجه ولجامه وبات بعینی قائما غیر مرسلی فبات علیه شپه تېره کړه شپه تېره کړه په دې اسبانې سرجه د د زین ولجامه او د د واګو واګ او زین په شپه تېره کړه. و باتابعین قائما غیر مرسلی شپه تېره کړه اس زمونږ په حضور کې، زمونږ په سترګو کې معنی زمونږ په حضور کې، قائما په دې حال کې چې ولاړ و غیر مرسلی ایله شوی نه و، ایله شوی نه و چې ایله کېو. وګرځي کنه دنه چه کاره اس ده او تجربه ده پی نو تنګیږي نه واګی وغیره هر څه زین زین کړی ولاړو هم تر نه لری کول بله ورځ امرالقیس ښکار ته تللی ده چه ښکار ته تللی ده په شکال بیا د پسرلي باران پرې راغلی دی، نو په غار کې ایسار کړي دي، نو د غار نه شعرونه وایي او د باران خبرې کوي، د باران خبرې کوي. اصاحي ترا برقا اریک ومیزه کلمع الیدین فی حبی مکلل. اصاحي ای ملګریه ترا برقا مړه ته دا پړق نینی، ته دې پړق ته نه ګورې. اسمان دا پړق اصواحبو دی که نه؟ همزه د ندا ده او بې د ترخیم په وجه حذف شوې ده او دا ترخیم د ضرورت شعري په وجه واجب دی. ای ملګریه! ته دې پړق ته نه ګورې؟ دلته رؤیت بصوري یو مفعول غواړي نو برقا یو مفعول شو. اریکا ومیزه، زه ښیم تا ته رڼا د دې پړق، زه ښیم تا ته رڼا د دې پړق. کلمعي الیدین. پړق پکې کوي نو چل پکې وکړي داسې داسې کوي که نه کوي نو دا ورېځ داسې پړق پکې کېږي ته به وایې چا پکې لاس وخوځاوه ای ملګریه څینې دا پړق زه ښیم تا ته ومیزه رڼا د دې کلم الیدین په شان ته د ځلېدو د لاسونو فی حبی مکللې په هغه ورېځې تاجداره کې باته غښتل شوی بانه ارتلی د تیل بزبال المپتلی په هغه باته غښتل شوی بانه یا خو باته ده باته پیژنې چې غښتلې ده او په لاټین او په ډیوه کې ارتلې ده او تیل پکې ارتلی او بس لا کڼ کې او تور ارتلی دی نو په تیاره کې لاټین د لرې نه رڼا کوي که نه کوي؟ دقسې رڼا کوي. پوه شوې؟ رڼا کوي پړق د دې برېښ یا خړي وه د راهب د دا برېښ چې ارتلي تېل په هغه باتۍ غښتلي شوي بانې اوس ایسته سبق اسان دی قعدت له وصحبته بین ادوارجن وبين العزيب بعد ما متأملي باران راغی را روان دی او دوی ورته ناست دي اوس باران راغی چپه را روانه ده او قصه کوي قعدت له وصحبتي ناسوم زه دې باران ته او زما ملګري په مابين د زوارج او په مابين د عزيب کې بعد ما متأملي پس د سوچ او د فکر نه سوچ او فکر مو تکاوه او چپه د باران را روانه وه او د زوارج او د عزیب د غرونو په منځ کې موږ ناست وو. علی قطان بالشام ایمن ثوبه و ایسره علی الستار فیزبلی علی قطن په قطن غربانی بالشام چې شام طرف ته ده شام طرف ته دی ایمنو صوبه ښی طرف د بارانو ښی طرف د بارانو ښی طرف د باران په شام په غره باندې راغی چې قطن غر دی شام طرف ته دی شام نه شام تر شام طرف ته دی و ایسروه علی الستار په یزبل او ګس طرف د باران په ستار او په یزبل راغی د غرون نمونه دي ساراني چيلي من کل منزلي د هر ناو او د هر پړاو نه شېبه او توپان شو کنه نو بس اوارې ته د غره نه دې چيلو را منډې کړلې د غره نه چې څه وې نيسي کنه وته ما عالم يترک بها جزع نخلة ولا اتوما الا مشيدا بجندلي وته ما تير شو دا باران په تيما غر لم يترک بها جذع نخلة پرې نه ښوده په دې غر کې سټه د کجورې ټولې سټې را وروارتلې دا ونې ټولې وې وړلې سټه د کجورې پکې پرې نه ښوده ولا اتومن نې پکې پرې ښودله غټ کور او بنګله غټ غټ قلاګانې قلاګانې قلاګانې هغه هم پرې نه ښودې هغه هم راوارتلې الا مشیدا بجندلی مګر هغه قلعه چې مضبوطه وه په کاڼو باندې د ګټو نه یې جوړه کړې وه مضبوطه داسې پاتې شوه خټې مټې ښې ټولې لرې کړې الا مشیدا بجندلی مګر هغه قلعه چې مضبوطه وه په ګټو باندې د ګټو نه یې جوړه کړې وه که انا صبیرا نه پيا نم شېبو ته وي او عراني نم شېبو ته وي صبير غر به لوړ غر و وي دا چپې چې دې صبير غر ته راورسېدلې کنه د لاندې نه ورته باران ور روان و چې د لاندې نه باران ور روان و دې صبير ته نو دې صبير غر نه چې تاو شو دا باران او دا سر يې پکې نه ښکارېده تا به وې د قوم مشر دی او په جرګه کې ناست دی او کمبل یې په ځان ارتلی دی او سر یې ښکاري نور په کمبل کې پټ دی. عرب په تشبو کې څنګه تکړه و، تشبیهاتو کې صبیر غر له چې چپېر ورسېد چې تاو شو دا چپې سر یې ښکاره کېده او نور یې پټ کو، تا به ویل د قوم سپین ږیری دی او په جرګه کې ناست دی او کمبل یې په ځان ارتلی او سر یې برسېره دی، کمبل یې نور تاو کړی. کأن صبیرا.